ابو بکر شیب ویل یا رسول الله د دې پیسې حصہ په ما کې موجود دي د الله نبی ورته ویل شي او پتا کې ټولې موجود دي څومره به احتر عظیم انسان د مسلمانانو دویم مشر نو مخکې دینه شي باغې باندې زموږ اوساسو یې در شروع شي اول به اجمالی دغه د رسول الله احادیث د اخلاق مبارک ذکر کو د خوین مبارک دین اور سبب ان شاء الله یو یو شروع کو دو دو درې درې شمه چې زموږ اوساسو قسمت هغه به وایو او مقصد به دا خبره چې رب العالمین موږ تاسو په عمل نصیب کړي قران کې الله انسانانو باندې رد کړي لما تقولون ما لا تفعلون ډیر د انسانان شته چې هغه وینا کوي به عمل ور باندې نه کوي الله دا اوله دا به کار نه ده بلکې انسان د عملو کې ځکه چې کله انسان عملو کې د انسان سره زموږ الله کار دی اول د رسول الله اجمالی احادیث د دې خوینو د فضیلت باره کې سبا ان شاء الله کې د ژوند باقی نو اولنی خوې باندې و شروع کوو چې هغه حیا ده به بل دو به بل بروي د بهرر شه باندې راځي قال دا فرمایي چې قیل یا رسول الله ویل شو چې اې د الله رسول من اکرم الناس به دې ټول انسانانو کې عزتمن انسان څوک دی نو قال د الله نبی ویل اتقاهم په دې کې به اق انسان ډېر عزتمن شي هغه متقي د الله نه یریږي د کوم شي چې موږ رب العالمین منع کړی دی غین ځان ساتل د عبد الله بن عمر نه نقل دی وزد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لس کسانو کې وزل سم کسم فجاءه رجل من الانصار یو سړی ورته راغی د انصارونو فقال ویل یا رسول الله اې د الله رسوله من اکیس الناس و اکرم الناس په دې ټول انسانانو کې خیر انسان څوک دی ډېر د عزت من عزت انسان څوک دی دا خو ان شاء الله چې کله سبا شروع کیږي بلکې د وښنه ورته استعداد او تیاری په کار دی ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده معمولی سړی ونګنی جنت له سړی به داخلي کی تیر درس کې دا خبره ویل شو چې د جنت ډېر قیمتي شی دی په کار ده چې الله سمې نړۍ روشت عملونه طلب کولې چې لکه دغه عمل وکي او دا وکي او دا وکي او دا لیکن زمونږ الله د معمولی شي باندې موږ لرا کوي لکه به تور مثال یو سړی او د شو کې دغه نور څه کلمه شهادت وي اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرین دی ویلې زمونږ الله په دقه دعا باندې شول جنت ور کوي دا ګور معمولی غو نه موږ ښکاری یو وجه علماء دا ذکر کړي په دې معمولی عملونو باندې څنګه الله څخه دا جنت لیکلې لري او دې واجب کړي لري د جنت نه محرومېدل دا ډېر لوی تاوان دی چې کله انسان ته محروم شي دویم څنګه الله دې جواد دی او قانون دره چې کم ذات هغه ډېر سخی او جواد دی نو مناسب دا چې هغه د خلکو سره په لګ عمل باندې ډېر شی ورکی ډېر شی نه به ضروری نه کې چې لکه ته به دومره کې او زه به دومره او بل وجه دا ده چې د عملونو موږ له وړه ښکاری خو لیکن دا ډیر غړ دي نو سبا ان شاء الله چې کله دا درس شروع کیږي دا غدرې سو شپې ته دغه نه مخکې د اخلاق لږ عظمت دې جوړ کې ولرو ترغیبا رسول الله بجې کله موضوع ملګر له بیانول نو مخکې به ترغیب ورکې لکه د بدر غزا مجاهدین چې کله میدان د جنگ له تشکیلول نو اول سخت ترغیب ورګي قومو الا جنتن ایسما ملګرو چې چې اق جنت لا چې دیږي پلنواله دومره دی لکه د اسمکو اسمانونه او دا رقم تر یو دا نو سړي ته پوښتنه د انصارونه چې عزتمن به د خلکو کې څوک دی او خیر قال رسول الله ویلې اکثرهم ذکرا للموت اق انسان چې هغه مرګ بار بار بار یادې وي دا ډېر عزتمن او ډېر خیر سره مرګ یادول قرطبي رحمه الله تشکره کې دا خبره نقل کړي عمر ابن عبد العزيز په مولین راجمه کول په میش کې او کرته د قیامت او د مرګ تشکره به کولې په مجلس کې به جړاګانې وي د غوښلونه جوړو موږ په کال کې شرط مرګ نه یادو نه د علماو یاد نه د عوامو واشدهم استعدادا له او اق انسان ډیر وکړ دی چې هغه سخت تحریک دی مرګ لا اولئک رسول الله فرمایي دغه وکړان دي بل حدیث کې راځي پر روایت سمره ابن جندب باندې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي الکرم التقوا عزت چې هغه تقوا ده منه کې شړې وګړي چې عزت من شي مشورې کې تقوا ضروری ده چې وش پرویت عبد الله ابن عباس باندې بل روایت ته دا فرمای رسول الله فرمایلی دی من سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل وکم سړی چې خوخی او خوشحاليږي په دې خبره باندې چې په ټول انسانانو کې عزتمن شي ویلای د الله نه یریږي دا خو زموږ سره دار مرګري خواهش نه وکنه دی چې لکه په ټول خلکو کې د زما عزت جوړ شي خو نن موږ عزت په خپل شهرت کې ګڼلې چې کم سړی مشهور شي او کم سړی ډیر مال وګڼي اوس ما دا نوم څنګه داخله یاد کی قسم په الله چې په بل هیڅ خبره باندې سره وران نه دی افسوس چې په یو ځای کې د الله د کتاب او د رسول الله د سنت مسلې لیکن څه خلک مقابله په دین باندې کوي چې بده کې زما عزت خرابېږي زه خپل د قران او سنت له تیار نه مخدا بلم نه مانم خیر دغه نه بریځي کې دا خدمت شروع کینو دغه تذکرہ به خلک یې زما د انوم په پاتې شي زه د الله او د الله د رسول مقابله لوي تیار ما خو لیکن دا نه مانم افسوس ومن سره رسول الله فرمایي څوک چې خوشاليږي به دمان نه ان يكون اقوى الناس دا خبره خوشاله کوي چې دا په ټول انسانانو کې قوي فليتوکل على الله عز وجل ودا دې رب العالمین باندې ځان وسپاري ومن سره څوک چې خوشاله دي لردا خبره ان يكون اغنى الناس چې په ټول انسانانو کې ډېر غني وي فليكن شدي بما په هغه څه باندې چې الله فلاس کړي او ثق منه بما في يده چې دا کم شې زما په دې لاس کې او کم شې الله په لاس کې به اقل ډېر کوي په نسبت سره دی لا زب سو مو زما په د مال سي زما په د طاقت سي دا په ټول انسانانو کې غني دي او چې سره دی دا حدیث کې رسول الله فرمایي پر روایت د سهل ابن سعد ان الله کریم زمون رب العالمین ډیر عزتمند دی يحب الكرم عزت خوخ غني و معالي الاخلاق او چت اخلاق د دې اخلاق لمغه تاسو ځان برابرو د کوم انسان چې اخلاق اوچت دي د زمونږ الله ډیر خوخ غني دې سره ډیره مینه ده او په دې باندې چې موږ رب العالمین ډېر سخت خوشاله کی کله پر وایي د سعد بن ابي وقاص باندې راځي وی رسول الله فرمایلی دی چې ان الله کریم يحب الكرم رب العالمین عزت من دی د عزت خوښ غني ډیر سخی د سخا خوښ غني او يحب معالی الاخلاق د اوچت اخلاق خوښ غني او کوم اخلاق چې کمزوري دي هغه څنګه الله بد غني لري کوي علي ابن ابي طالب فرمای وی رسول الله په دعا کې داسې خبره کوله اللهم اهدني لاحسن الاخلاق الله مالک اخلاق وخایا فانه لا يهدي لاحسنها وشان د دې د اخلاقو د پر خول نه کوي الا انت مگر انده ته واسرف عني الله واړه وزمانه بد اخلاق لا يصرف عني ویناړ یزمانه د بد اخلاق الا انت مگرم داته که اخلاق الله مال نصیب کو د بد اخلاقونه می ساته دا رسول الله په دعا کې ویلي پروت جابر بن عبد الله باندې رضی دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ان الله يحب مكارم الاخلاق زمونږ الله د کیسه اخلاق سره ډېر مینه کوي کم سړي چې کیسه اخلاق یې سم خېلې چې غسر به زمونږ الله مینه یو کوي ضروری او پر وای د ابو هرره باندې د امر جی رسول الله فرمایلی دی المؤمن غر کریما مؤمن به ساده عزتمند څه مطلب د ساده به دا مقصد نه چې د ویرو په شی او د ورو په اخلي معنا ده یو سړی وسره تیرې ظلم وکي لیکن دا خپل شرافت او د کرم د وجه نه سره غنه مخواړي څور دنه وای او پروي د انس بن مالک باندې راځي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نو ورېدلې دي ان مکارم الاخلاق من اعمال اهل الجنه یقینا عزت من او د وجد اخلاق شي دا ګوره د جنت ولا عمل لې څه مطلب دا کوم اخلاق شي ان شاء الله ان شاء الله سبا شروع کیږي کدا چرته په من کې موجود رسول الله فرمایي تاسو جنتیان او کدا اخلاق ګوره به تاسو کې موجود نه اشه ځان مکړوي ته که ځان لبرې تندې باندې ولګي ولګي چې جنتی ما رسول الله فرمایي ته نه زمون کار زمون رب العالمین کار د عمل سره دی پروي د بهرانه سره باندې راځي دا فرمایي رسول الله فرمایلی دی بعثت زله ګل شوی ما لاتم صالح الاخلاق چې کیسه اخلاق د خلکو له پورا کوم تشریک هم د خلکو له چې خلکو دا په عمل کې راولي یو بل روایت کې راځي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بدا خبره کوله وجعل لي لسان صدق الله ملو ګرځوا د خزي کر یو ورځ ته پوښتنه شو چې دې څه مطلب امام مجاهد رحمت الله علیه چې هغه په ټول مفسرینو کې اوچت مفسر دی حتی تر دې مفسرینو ویلي دی چې کله د مجاهد تفسیر ته نه راغی باز دا کافر دی الثناء الحسن څه مطلب یلا چې کله زمونږ چې مسما په دې ملګرو کې زما ذکر حسن پرې دا چې ما بل مال به دعاګانې کوي چې لکه څومره خسړې و زمونږ د الله سره تعلق او د قران سره تعلق الله د شي عملونه مال پرې نه دی او زما دا ذکر به د خلکو کې پرې نه دی چې هغه یې سبه مال کنزل کې چیرې دا خوري فاجر او فاسق سره و صاحب توجه خو پرې ده قطاده څه بده معنا کوله ابقى له حسنا سنا حسنا چې حسن ورته دل پاتش عقبه ابن عامر فرمایي وي ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وش وېزما لاس ونیو یما دا غلا سونیو لکه یو سره تبان چې چاته وجو چاله راړي لاس یې شونی شي وېما ته ویل یا عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل واهل الاخره زته له د اخرت ولا د دنیا ولا د اهل مبارک یو بهتر عمل نه کایم ما ورته ولینا ويتصل من قطعك یو سړی د سره چې کله سره رحمی قطع کوي ته یو ځای کوا وتعطي من حرمك یو سړی چې ته محروم کړی ته غلا ورګړه کوا وتعفو عن من ظلمك چې یو سړی در باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوا سبب ان شاء الله اخلاق شرکی خدای اجمالی رسول الله یو درې ویلې بهترین اخلاق د دنیا ولو د آخرت ولا داري یو سړی سره خپل ولی نه کوي ته د الله د رضا لپاره ورځي یو سړی تعالی حق نه راکې نه درکې ته د الله د رضا لپاره ورکې یو سړی په تا باندې ظلم کوي ته د الله د رضا لپاره معاف کوي او ابن عامر فرمایي چې رسول الله ما ته وی دا عمل الله ولا ځان کی د درې کړه دا خبر ورته وکړه ابو هرره سي فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ثلاث من كن فيه وې درې خو نه دي چې دا کله بچا کې موجود شي زمونږ الله به سره اسانه حساب وکي وادخله الجنه برحمته جنت ته به دا سړی الله داخل کې بخبل رحمت چې وسړی تا محرومي تا غلا ورکړه کوي یو سړی به تا باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوي یو سړی تاسو له رحمي قطع کوي ته د الله تعالی زاله پر اوسره یو ځای کوي رسول الله فرمایي الله بس آسان حساب وکي ابو هرره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی لن ینال عبد صریح الايمان یو سړی به کار ایمان له ونه رسیږي کار مؤمن بدل ونه ویلش حتی تر دې پورې چې داسې رحمت یوځي کی او کوم انسان چې بده باندې ظلم کوي هغه بخنه هغه له بخنه وکي ويغفر لمن شتمه یو سړی دل کنزل کې دا ورته د الله لپاره بخنه کوي دا ګور یاد ساتي چې وسړي ته کنسل کول خپل کار جاری ساته د ابوبکر سره د شاه ورانه وا یو کنسل وکړه بل چې درې مې وکړه نو دم جواب وکړ رسول الله وخاندل وی ویل یا الله نبی دا ولی وی چې کله هغه تعالی کنسل کول او ته چې پیستا په ځای ملائکه جواب کو به چې هغه کنسل وکړه ته چپ شو به ملائکه جواب کو چې کله تا شروع کینو ملائکه هم لاړه دا خلک الله رسول لپاره دی دوری کنځي لیکي د دې امامانو پسې د دې مشرانو پسې د دې علماو پسې د دې حق پرسو پوری چې دا دا خبرې کړي دا تاسو هیڅ جواب مکوئ بس دا خپل الله یو عالم له مجلس کې تفوس شو ویلکه دا پلانین خو تاسو په خلاف یا تاسو په خلاف نه ډیره غلطه شبه خوري سرخی چې دا دا رقم سړی دی دا رقم سړی دی هغه یې جوابونه کې صرف دومره ویل قسم په الله چې دا قیامت نه مني کله چې ته قیامت منلې چې ما سره به اره خبره باندې رب العالمین حسابي کوي زما په خلاف به چې ته کشم نه وې کړي ځکه دا نیک عمل به دا الله مال راکې اوس ما رفعت عمل به الله تعالی بوګه باندې کیږي به جهنم لره کوي قسم دې چې داخله ګوره قیامت منی نه ګڅو قیامت اومني دا به اچرتم شابه غلطه خبره ونی کی خپل جواب کنټرول کی او احسان بکې الی من اساء الیه هغه څوک چې سره بدی وکي ابو هرره فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ابتغوا الرفع عند الله اوچته مرتبه رب العالمین سره ځان طلب کړي صحابه ویل وما هي یا رسول الله دا څه شی دی قال رسول الله ویل تسلو من قطع کا یو سړی سره سره رحمی قطع کوي ته یو ځای کا یو سړی ته محروم کړ ته ورکړه وکا الله تعالی ډېر اوچته مرتبه درکړي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الا ادلکم علی خیر اخلاق اهل الدنيا والاخره ویزه تاسو له غره اخلاق باندې خودل نه کوم د دنیا او د آخرت والا هم د قدرې شی بتونه ذکر کړو ما فی کوا خلق له حق ورکوا د سره رحمه پابندي عثمان ابن عفان فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي توجه ولله 117 خلقا زمونږ رب العالمین سره پاسه سل کیسه اخلاق من جاء بخلق منها چا چې باغی کې په یو باندې راتګ وکي ادخله الله الجنه الله به دا سړی جنت لا داخل کی یو رسول الله فرمایي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وان لله عز وجل لوحا د رب العالمین د پاره یو تختره تکشنا جعله تحت العرش چې د عرش لاندې ګرځولې دا وکتب فيه او دا خبره به لیکلې دا ان انا الله یقینا ز الله ما لا اله الا انا هیڅ معبود نشه سوا زمانہ زرحم والا خلقت ما پیدا کړی چې د پاسه درې سوې سي خو خویونه من جاء چا چې راته وګي په یو خو باندې سره د شهادت د دې خبره نشه الله اله الا الله دخل الجنه رب العالمین دا جنت لور داخل کی سليمان بن يسار فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي خصال الخير 360 خصله د خیر خوینه چې دی درې سو شپېته دی اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا رب العالمین چې کله بندله د خیر اراده وکي یو خوې په کې الله کې دی رسول الله فرمایي وی درې سو شپېته خوینه دی چې الله رب العزت یو بندله اراده د خیر وکي ټول خود څه کوي بلکې یو دګي کې دی يدخله به بها الجنه ام دی یو خوې د وجنه دا بنده رب العالمین جنت لور داخل کی ابو بکر صاحب ویل افیه منها شیء یا رسول الله په ما کې کم شي شته قال نعم رسول الله ورته ویل شي او ټول پتا کې موجود دي څومره اوچت بل حدیث کې راځي پر روایت د عبد الله بن عمرو بن العاص وما د رسول الله نه ورېدلې هغه ویل 40 خصله سلوي خوونه دي لا يعمل العبد بخصه منها یو بنده په یو خوې باندې عمل ته نه کوي رجاء ثواب هدا پاره د ثواب دیږي مګر الله به داخل کی دم دې عمل د وجنه جنت له اې دې ټول احادیث دا خبره معلومه شوه چې رسول الله ترغیب ورکړي کې اسا اخلاق ولا چې کله انسان دا پسند کړه پیدا کی دغه انسان رب العالمین جنت لور داخل کی او هغه کوي خو ولې نه وي تر دې پورې روایت کې راځي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل رسول الله په شړي باندې تر شو چې دا ډېری ګډي بسې وي فسزا په دم ملمسته ته طلب کړل ملمسته راکا هغه ور نکړه ومر بامراه په وبله کزه باندې تر شو دغه یو څو ګډي وي طلب د ملمسته ته وکړو نه ایست رسول الله لا اغه ملمسته ورکړه او ګډه ورته لاله کړه رسول الله ویلی ویلم ترو الی فلان فلانی سړي نه ګوري تاسو موږ په تیر شو دغه ډېرې ګډې بځې غواګانې موږ ته ملمسته طلب کړم لره نه کړه په دې زنانه باندې موږ تیر شو موږ ته ملمسته طلب کړه ګورم موږ له ګډه لاله کړه وې دا اخلاق موږ د الله په لاس کې دي چاله چې وغواړي الله دا ښه اخلاق ورکي او چې کله چاله ورکړو نو ایسه په دقه خو باندې دا سړی به جنت لاړ شي دلیل به دې باندې ګوره په دې کې کې سخوي رسول الله ذکر کې مهمان نوازي ورشه ان شاء الله یو تفصیلی روان دی او کله دا فرمایي و ان محاسن الاخلاق مخزونه عند الله دا کیسه خو نه چې د رب العالمین سره جمع کړي شي دي اذا احب عبدا چې کله الله مینه وکړي دی بنده سره نو ایس احسانو کې د دې سړي باندې خلقا حسنا دی او کیسه اخلاقو دې بنده سره څنګه الله مینه رااله نو ایس یو خو په خوینو کې ورکړه عائشہ رضی الله عنها فرمایي ولقد جاء الاسلام وفي العرب بضع وستون خصله اسلام چې کله راغی په عربو کې سره پاسه شپې ته خو یونه وټول مجموعه اسلام دا زیات کړو یو پکې د ملما ملمستیا ده وفا په لوز باندې او د ګوندی سره خو خوې د اجمالی وی بن شلوی باندې تفصیلی دلیل به دې باندې چې ګوره په عربو کې دا کیسه اخلاق مسكين باندې خرچه کول سره رحمي امانت ادا کول حیا په سړی کې پیدا کېدل دا ټول چې کله انسان وګړي او بعد دغه نه بزن سره به سوچ وکي عائشہ به فرمایي به مکارم مکارم الاخلاق عشره کیسه یو لس خو یونه دي سړی کې به بچی کې به نه په بچی کې به په سړی کې به نه په مالک کې به په غلام کې بني او په غلام کې به په مالک کې بني او به دغه خوینه ذکر کړه کوم چې مخکې ذکر کړی شو اې دی وجنه یو اسمعي فرمای وی چې کله زما دیني کله وفات راغې دا ټول زمانه راځم کړه وی ویل شي ازما بچو عاشر الناس د خلکو سره د شي ژوند وکي ان عشتم که تاسو ژوند وي د خلک په تاسو باندې خوشاله شي و ان متم بکو علیکم خو که تاسو ژر تمر شوي در باندې شړې معنی کې څه اخلاق نو دې ځه پوری دا خبر ذکر کړې شو تر دې پوری شباش حکمو بتا ویل وی ان الليل والنهار دا شپه ورځ چې دی عملان فیک پتا کې عمل کې تم کې عمل وکا دا شپه ورځ ګور په موږ تاسو کې خپل اثر کوي یا کله د شي وای چې د شپه ورځ د زموږ رب العالمین دوه خزاني دي کم شر چې بګی کې خود په خزانه کې امقه شه تعالی پلاس باندې راځي هغه دنیا کې رب العالمین دا به تعالی درک نو سبا ان شاء الله کې چې د ژوند باقی په خسته اخلاق باندې مشروع کو چې حکم اخلاق دي د الله په فضل کرم سره په یو یو دوه دوه باندې مشروع کو په دین باندې موږ تاسو چې رب العالمین په موږ تاسو کې دا راولي تر څو پوری په دې باندې الله موږ تاسو له جنت راګي نو ان شاء الله په دین ورته کینو کوم نه کینو که چرته په من کې موجود نه شي به دایمي ساتو او که په من کې چرته موجود نه رسول الله فرمایي د سره پاسه درې سو شپې ته خو نه دي چې لکه عیسی بچا کې موجود شو الله جنت له داخله خپل به مزه کو نور ملګرو سره هم دا خبره کو دا قشم بګورونه کې زنانه سره سبب ان شاء الله تفصیلی هغه شروع کیږي د الله نه دعاګانې غواړو چې رب العالمین موږ تاسو له عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه اجمعین